د ګیس په چای ویلې ګرانه محترم اوریدونکو د مولانا مفتی توصیف احمد صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 49 نمبر 61 چې په محله بلرخیل مرغوس کې او 4 9 2008 کې شوه د دې د ملاوي دوه پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 اوسم دغه دی د دین ارکانو سره ټوک کول اوسم دغه دی روشن خیال ټول دا سیاسيان روجي سره ټوکي د دغه سره ټوکي مون سره ټوکي دا سیاسيان روشن خیال دا الله د هر حکم سره ټوکي کوي تاسو نه فرمان یی او غیب صرف زمونږ دالې چې مونږ د الله د توحید د الله د قانون आवाज اوچت کړل نو زکه ټوکی کوي او بل دا چې مونږ په قران ایمان راړې قانون غواړو کنه زکه ټوکی کوي یاره دا د قانون سیدی د دهشتګردی کوي دا کوي هغه کوي دا صرف دا چې مونږ د الله قانون غواړو قول وایا هل انا بكم خبر در کم تاسو سره بشارن په ډیر بد سره من ذالک د دینا مسوبتن ثواب د دلائن د الله تعالی سره خنزیران ته جوړ کړي پنځم سبب دی نو خنزیران ته جوړ کړي دی ولی زکه انکار د معجزات وکاو وا بد طاوت او حکم شپګم پلیتی پاو حکم معنی د هر مخالف د الله د هر مخالف د الله چې کوم دغه حکم معنی او اسه چې کوم دنو او هر کله چې راشي دی تاسو ته قالو آمنا نو وای به د ایمان راولې منګه وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به او الان کې دی داخل شو په کوبر سره او دی او قد دخلوا بالكفر داخل شو دی په کفر سره وهم قد خرجوا بیا دی تحقیق سره وتی دی په دې کفر سره اسی وای چې ایمان مور راوړل دی کرا غلی دستا مجلس تا نو ام کفر سره راغلی او کفر سره تلی دی دا دا زمانه د جاهلیت ظلم وی ایمان موراول دی او راغلی به کفر سره او تل به کفر سره علامه الوسی مسائل الجاهلیه کې ذکر کړي دا چې دا اوسم شته دی او دا هغه ټیم کې مو اوسم دا شته دی سیاسيان ټول سیاسيان په دې کې داخل دي دای لاړ شي نو بس کله بوش خوشاله او کله دلته مسلمانان لدو کې ور کوي قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون الله تعالی خپل ده پاس باندې چې دای پټي وترا کثیر منهم وینبت دایل اتم پلیتی وینبت ډیر لرا جمهور لرا د دینایو سارونه سرګرمی وکوي فل اسم پکارونو د ګنا کې ولو دوان او د زیاتی کې مح... اسم هغه محرم الجنس او عدوان محرم هغه شی د حد نه په زیاته او کله شي لکه ګناه شو عام او بدعات شو الله اکبر واکلم سوحتا او په خړلو دای کې آرام لرا دې کې به ډېر سرګرمي کوي چې آرام به ډېر خوري ګناونه دا به ډېر کوي لبه سما کانو یعملون ډېر بد دي اسه چې دې عمل کوي لولا ينهاهم ربانيون نه هم پليتي ولی امر بالمعروف نه کوي نهي عن المنکر نه کوي نهي عن المنکر نه کوي نو بایکاټ وسره وکا ولې نو چې منا کړې وې دای لرا هغه پیرانو او هغه مليانو عن قولهم الاسماد وینا د دای دا ګنا نه واکلهم الصحد او د خړلو دای حرام لرا د دین د مليانو منا کولې ولنه او ګوره زمانہ د جاهلیت کې الله اکبر د حرام او نارواونه خلق یو بل بمنکو نه او چې منکو به نه داس زمانه د جاهلیت ظلم مولیانو پیران هغه ځان له یو طرف ته شو او خلکو ارس کول دای منه نه کولا وسم دغه دی و یاره وای ترقی ده دا ترقی ده او دا غارونو کې چې ناس ته دا سپینې سپینې دوپټې په ځان راچولې ځانې پیغلې جوړې کړي دا لوی جهالا دی او دا الله دین پټ کړل دی روزه میدان ته مسله بیان کا لا بین سما کانو یسنون ډیر بدیا چې دی جوړوي یسنون جوړوي یعنی احبار او رهبانو وقالت اليهود لسم فلتی وقالت اليهود او ویل يهوديانو يد الله لاس د الله مغلوله بن کړي شوی دي وګوره لاس بندي مونږ ته وای چې پیسې ولاګوي لخپل لاس بندي دا نعوذ بالله د الله ذات سره ټوکې کوله الله اکبر چراله گله شویل تا تا طرفا درفستانه توغیانا وکفر سرکشی او کفر لرا د ډیرو سرکشی او کفر بدا قران سرګن کی از خو بيدا سه دا سه ټول به مونږ جی مسلمانان یو ګور مونږه مزونه نه کو اول مونږه روجی نه نیو اول مونږ دا نه کو خو چې قران را واخلې او داسې لګ عدل بدل بیان کینم اغه سه الله اکبر سازش او دغدای ګورا جلسه جلوسونو د یغې نه تعبیر په نار سره او کنار سره جلسه جلوسونه به کور کول او اور به شکم دنو بالو او مسلمانان به شکم نه مغلوب کول غختل مسلمانان لا الله تسلی ور کوي قل کلما هر کله او قدو چې بن کړه د نارندې اور لرا لل حرب د فارا د جنگ اطفاء الله مړبک الله تعالی غلرا اوس په قران عمل وکا کدا وای چې زما کور کې د برکت راشي او فقر او فاقه د ختم شي نو د آیاتونو دا معلومه شوه چې د الله په احکامات او عمل وکا الله به د فقر او فاقه ختم کی او کنه کې نو الله به د ذلیل او رسوا کی بیا منهم امه مقتصدا باز دینا امه یو جماعت مقتصدا نیک چلن موحد وکثیر منهم او ډیر دینا صحابه دی هغه چې دی عمل کوي ډیر پکې جمهور پکې چې کم دی نو نافرمان دی جمهوریت پسې ځي جمهوریت خو مړه ټول کفر کفر دی نو جمهوریت خو کفر دی او تمنګ توای چې جمهوریت پسې ځي جمهوریت کې اس خیر نشته یا ایو الرسول دویمه حصہ د سوره مائده دویمه حصہ او پدې کې اول باب اغه د 86 پورې د کې امر به تبلیغ د قران تبلیغ کا او بیا پنځه مسائل غټ غټ ذکر کړي چې دا اور سوا تخویف دنیوي او اخروی ذکر کړي یا ایها الرسول او پیغمبر پاک بلغ اور سوا هغه سو تبلیغ او کا دا هغه سو چې نازل کړی شوی دی تا د طرفه درپستانه د قران تبلیغ وکا د احادیث صحیح او تبلیغ وکا دا تبلیغ دی اصل تبلیغ تبلیغ د قران دی د عزت تبلیغی مجی زمونږ تبلیغ عالمی کار دی دا خو چې جماعت کې او درس غونټه کې دی نو درس غوټه دا عالمی کار دی زمونږ کار عالمی دی عالمی ځکه د عالم کتاب هغه قران دی چا چې دا راغستې دا کار عالمي دی او کته دا وای چې زه ګرځم صرف نو ګرځي خو ورسو کو بیا د يهودو اکار د ټولو نه عالمي دی وای یا ایها الرسول پیغمبر پاک بلغ تبلیغ کا دا قران چې را لګل شوی د تا تا تبلیغ او کا دا غسو چراله گله شوی دی تا تا طرفه د پروردگار ستانه او که چاره تا دا کارو نه کو فما بلغ تر رسالتا نو تا نه دی رسول پیغام د الله که د قران تبلیغ دی نه کنو د الله پیغام دی نه دی رسول پیغمبر پاک تعالی وای منګ ناستو نو اوس خو شکر د پارام شو خو سواخ کې چې موږ نوی نوی فارغ شونه دا بزرګانی دین به موږ پسې ډیر خلک را لېګل دا نوی نوی علما چې را بلل نو اله دی په سوال چته یا به پکې پنځ پیرې چې ته غلط شو راغله و پکې نو هغه به را پسې راولېګ اله دی په ورشه کنه چې وخت لګی نو یو موږ پسې راولېګ نو هغه کې ناس ته نو هغه مونږ ترغیب راکو بیا بیا مونږ ته وای تاسو تبلیغ لور شي مفتی صاحب وته وای مونږ ته استادان وی چې تاسو لپاره د تبلیغ د کار نه د دې کار طالبانو ته درس کول دا بهترین شری چې علما طلبه پیدا کړي نه نه جی ستاسو استادان د تبلیغ د خوند نه جی ندی خبر کنه دا خو چې د تبلیغ د خوند نه خبر شي نو بیا ډیره خی بیا بیا اداوی ما ته ما یاره جی ما ملمه خپه کیګه ما مشورو می خو خبره د دین د نو کول بغواړي ما دا راته وای چې ته تبلیغ څه ته وای څه ته وای تبلیغ ما یو تبلیغ وایسته تبلیغ خو د قران تبلیغ دی ما کم تبلیغ چې زمون اساتذه کوي هغه تبلیغ تاسو لیدلم نه تاسو داغه د خوان نه خبر راشه د قران خوان واخله چې په خوان دی پوه شي سره د الوا د چټنی د ریجو او د سم سو خوان دی غستره سره راشه د قران تبلیغو کا چې سم په خوان پوه شي بیا نه کې وینا نه کنه جی ته زما دا مقصد نه مای نه تاسو پیره دا خبر او استاد استادان تبلیغ په خوان نه دی پوه تراشه چې تبلیغ او پیجنې پیغمبر تعالی وی کده قران تبلیغ دی نه کنو رسالت پیغام دی نه درسوله چې چا سو کوئی قران کې قران کې هدایت نشته غوې څه تبلیغ کړي دغه د تبلیغ خوند لانه ده سکله د تبلیغ خوند نه ده په قران کې هدایت نشته صحابه نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا صحابه لړنه والے نه ته تاسو لیدلی دی وایا تا خو صرف خوږه پستی لیدلی دا حدیث کې چې راځي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران د دې مطلب باندې پويږي مطلب دا نه ابن ماجه کې روایت راځي منګه صحابه ایمان راړو ثم تعلمنا القرآن چې څنګه مو ایمان راړو نو د قرآن پس دکړه اولګیدو اولګیدو او قرآن مو زدکو فزددنا به ایمانا نو موږ خپل ایمان مضبوط ک په قرآن باندې به ایمانا نیم روایت وای نیم نه وای دا نه وای چې فزددنا به ایمان دا سره لګوای وای کنه الله صحابه وای موږ خپل ایمان زیات ک مضبوط مو ک په قرآن باندې نو تا د تر اوسه لا جی زمونږه لا ایمان جوړ نه درسون ته نه کینو ایمان خو چې چا جوړ نه نو اخو بی ایمان نو کافر دا مطلب دی ده څخه په خبره ځان پوه کنه ایمان خو جوړیږي په قران پیغمبر تعالی وای پیغمبره ما كنت تدري مل کتاب ول الايمان تا ته نه د ایمان د تفصيلات پتاوا او نه د ته د کتاب د بیان پتاوا چې ترسو د لما قران نو درکړي عجيبه خلق دی کله قران تبلیغ دی نه کنو تبلیغ دی تبلیغ دی نه وایا والله یاسمک ها تبلیغ وکا صفا مسله بیان کبلغ صفا صفا بلاغ مبین چې ستویاغه وکا بچ کول الله وی دا زما ذمہواری ده دینه مې ریګه چې څوک بده وځي نه زما والله یاسمک الله تعالی بچ کوي با تعالرا من الناس د خلقنا کدی د قتل و غیر اراده کوي زبر بچ کوما ان الله بیشک الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر تا قل یا اهل الكتاب سوره سوا دا تبلیغ دراشه دا تبلیغ وکا دا تبلیغ کا دا مسله ورسوا الله به دې بچ کئ دا وایا قل اوایا یا اهل الكتاب او مليانو او اهل کتابو لستم علی شین حتا تقیموا التوراۃ نه تاسو په سیوشین باندې تر دې پورې چې عمل وکي په تورات باندې او تر دې پورې چې عمل وکي په انجیل باندې او په اس باندې چې را لګل شوی تاسو نه طرفه درب تاسو نه تر سوج مو په قران ته چې امریکای ته کله زی را شوه ته چې کله امریکای ته زی اول تک مرکز نو اعلان وک یا اهل الكتاب لستم علی شین دا تبلیغ وک نو بیا به پته ولګي چې زم شاو ته امریکا کې تبلیغ کړی دی قل یا اهل الكتاب لستم علی شی او بوشا ته په اس یو دین باندې نه وایا کنه دا چې پته چې طالب یا مرکز په امریکا کې پریګ دی وما انزل الیکم او هغه سوال چې او تر دې پورې چې تاسو عمل وکړئ په تونا د پنځل او پاس باندې چرالې غلې شوې تاسو ستان طرفه درف تاسو نه او خراب کی ډیر لره د دینا هغه قران چرالې غلې شوې دی تا د طرف رالې غلې شوې دی تا تا د طرفه د پروردګار ستانه توغیان او کفر توغیان سرکشیو کفر نورم به سیوا کی د قران نه بتختی پس افسوس مکوا په قوم کافر باندې بهشک آ کسان چې ایمان راوړو آ کسان چې يهوديان دي او آ کسان چې صابین دي د ستورو عبادت کوونکي تفصیل د دغه فرقه وغیرہ لګونه کې ما بقره کې کړو او آ کسان چې نه سوارا دي چا چې ایمان راړو په الله پر د اخرت باندې عمل وکنه ایس خوف نوي په دای باندې او نه بده غم جن شي ولقد اخذنا ميثاقا والله بصیر بما یعملون الله تعالی لذون کړه پاسه باندې چې د عمل کوي لقد کفر الذین راشد دې تبلیغ کا دا وایا لقد بلغ هاذا الحكم دا حکم رسو والله یاسمک من الناس الله ود محفوظ ساتي تبلیغ دا ده دا وای کنه لقد کفر الذين تحقیق سره په ذات د الله الله په خپل ذات مې قسم وی کافر دي هغه کسانو چې غي دا وی چې ان الله چې بشک الله تعالی اغا عیسی زوی د مریم دی د کافر دی چې چا دا وی دا وای کنه په امریکا کې چې عیسایان کافر دي وای دا دا وای نو زبام چې او تا مرکز جوړ کړي تل تک تبلیغ کوي بیا وایا وقال المسيح الان کې ال دا ویلو مسیح عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې اے بنی اسرائیل عبادت کوي د الله تعالی چې رب زما او رب تاسو دې بهشک شان دار چا چې شرک وکړ الله سره آرام کړي دی الله تعالی په د باندې جنت او زائد د دې جهنم او نبی د ظالمانو د پارا سو کېم دا دیانو لقد کفر الذین راشد تبلیغ کا چې پاته دی ولګي چې تبلیغ ستا وی وای لقد کفر الذين دا تبلیغ وکانو زبوم چوا کی تا امریکا کې تبلیغ کړه دی لقد کفر الذين تا کیک سره کافر دی هغه کسان قالو چې ویلو اغه رد پنستوري او باندې ویلو اي ان الله چې بشک الله ثالث ثلاثه دریم د دریو نه دی وی عیسی چې کم دیم الہ مورم الہ او دارنګي یو خدای دریم د دریو نه ان الله بشک الله دریم د دریو نه دا تبلیغ وکا ها دې ته وای تبلیغ الله به الله وما من اله او نشتره حاجت روا الا اله واحد مگر اله یک یو ده و الا من تو کچر دی منون شو د شرک د وینا نه عما کچر دی منون شو د اسنا یقولون چوي دی خامخا په وس بشي دا کسان سره چې کوپر کړي دینا عذاب الیم عذاب دردناک افلا یتوبون آیا دای توبه نو باسی الله تعالی بخشش نه غواړي د الله تعالی نه ځکه الله تعالی بخون کې مهربان دی مل مسیح ابن مریم الا رسول بلغ هاذا الحكم والله يعصمك من الناس دراشه د تبلیغ وکړه د قران تبلیغ وکړه واهیات زټلیات خرافات نه نه سم تبلیغ کدا وایا مل مسیح ابن مریم نه د مسیح زوی د مریم الا رسول مگر پیغمبر د خدای نه دی خدای نه دی دا تو وایا الله اکبر قد خلت من قبل الرسل تحقیق سره درشدي مخکې د نادر انبیا و امه صدیقه او مور د دوا بالکل رښتینی په خپل قول کې چې هغه دا ویلو چې دا مال الله را کړی دی لکه سوره مریم کې براشي دا غي قول شلم لمبر آیات کې چې لم یمسسنی بشر ما سره انسان لاس نه دی لګولې او زه بدکار نیم يهود وی بدکار ده الله وی صدیق ده رښتینی ده الله یې صفائی کوي کانا یا کولان طعام یعنی محتاج کنا کانا او د دواړه یا کولان طعام چې خوړ به طعام لرا انتهائی زبردست لفظ الله استعمال کو ګور طعام به خوړو طعام لره چې کم دی یوې پکاري یوې لره پټې پکاري د یوې د پاره چې کم دی لرګې پکاري د لرګي د پاره ونه پکاري د ونې د پاره بیا د لویوالي د پاره وخت پکاري د لویوالي د متعلق سو سيزونه پکاروي دارنګ طعام د پاره اسمان او زمکه ته ضرورت ته دارنګ نور ته ضرورت ته سپوږمۍ ته ضرورت ته ستورو ته ضرورت ته دارنګ میچن ته ضرورت ته ماشين ته ضرورت ته دارنګ دا ټول سيزونه دا ټول والا چې کم ده پکارو چې میچن نو میچن د پاره ګټه ته ضرورت ده نو د ګټه د پاره بیا لاس تاول ته ضرورت ده بدن ته ضرورت ده نو بدن بدن کې لویدو ته ضرورت ده د ټول سيزونو کې کانا یا کولان الطعام الله ته محتاج کنه مړه نو هغه څنګه الہ شو انظر وګورا څنګه بیانو مونږه د ایت آیاتنا سم منظر بیا ملا وګورا ان یو فکون کم طرف تاړو لشي د مسالې توحید نه هو ایساس تاسو خبرې ناوري ایساس تاسو خبرونه به خبر ده الله خبردار الله ده قل یا اهل الكتاب دا مسله ورسوا الا شاب پاسه د دې مسلې تبلیغ وکا الله به دې بچکی حفاظت به دې الله کوي وایا چې اهل کتابو غولو مکوي تاسو په دین خپل کې غیر الحق نه مناسب ولا تت تابعو اهوا او تابعداري مکوې تاسو د خواهشاتو دا قوم چې گمراه شوی دي مخکې د دینه او گمراه کړی دي ډیرو جمهور لره او گمراه شوی دي د لارې برابر نه دا غي تابعداري مکوې غلو مکوې انبیا لره خواهشاتو پس مزي دارنګ انبیاء لرا مقام د خدای توب مور کوي مور کوي مور کوي دا ټول محتاج دي دا مسلو کا الله به بچ کوي والله یعصمک من الناس پنځه مسلې ذکر کړې دا دا مسله ورسو اوس دا غي نه پسو تخویف دنیوی لوین الذین فلعنت کله شوی دا کسان چې کوبره کړو د بنی اسرائیل نه را په جواب د داوود او د عیسی ابن مریم باندې دا په سبب د دې چې دینه فرمانی کړو په حقوق د الله کې او نو چې تجاوز کو په حقوق د بندګانو کې وکانو لا یتناهونا هدای چې من بین کولا د نارواونه فعلوه چې کول به د خلکو نارواو نه به خلک نه منې کول نو چې نارواو نه به خلک نه منې کول نو معذب ګرځیدل اوسم دغه شی دی علما ناستی غلی د دیو جن عبد الله ابن مسعود رتن وای اشد آیه فی القرآن د علماو د پاره د کې ډیر زور نه ده چې تارک د منکر وي دی کله کله بزرګان دین را پاسی را په شرکیات رد مکوي مکوي په شرکیات رد امر بالمعروف چې وای کې نو دا ګوره ډیره خه طریقه ده وای نه عن المنکر بخپل کېږي ښه دا دا ځان له پخو کې جوړ کړي د جمعات ګټ کې ناس کې وای کانو لا يتناهون من په دې باندې هغه ملعون ګرځیدلی ملعونه اتفاقی ملعون بشوایا ملعونه کانو لا یتناهونا هودای چې منه نه کولا د نارواونه چې کول به د خلکو لا می سما کانو یفعلون پس ډیر بد یا چې هودای چې عمل وکاو چې نه عن المنکر نه کولا دا ډیر بد کار کو الله وای ډیر بد کار کو چې نه عن المنکر نه کولا اوس وای نه عن منکر ته ضرورت نشته جی چې نه کوي کین به دی بخپله ختميږي وای خدای دې غرق نه کدا یا غوسه شوی دی الله تعالی په دای باندې او په عذاب کې دی وی به همیشه ولو کانوا یؤمنون بالله او کچره دی ایمان راړې په الله تعالی باندې او نبی او په پیغمبر باندې د يهودو دا پیغمبر به منل کنه او په سنت د پیغمبر باندې و ما او په قانون الهي باندې چرالې غلې شوی وو دی پیغمبر پاک دا متخذوهم نو نبنی ول دی نبا نیول د خلکو د يهود او نصارا ولرا اولیاء دوستانو خو په پیغمبر ایمان نشته زکه يهود سره دوستی کوي په نبی ایمان نشته په الله ایمان نشته قانون الهی باندې ایمان نشته زمنګ د ملک د حکمرانانو خدای دې ټول تباہ او برباد کی چې کم په قسم دی الله دې جدا کی کدی د اغی سره په دې سيزونه ایمان وین د اولیاء ا دوستان به څنګه يهود او نصارا ګرځول متخذوهم نبو نیولې دی نبو جوړ کړی دی د يهود او نصارا کافر لرا دوستان لیکن جمهور د دی نافاسقو نافرمان دي لا تاجدن شد الناس خامخا مومما تو ذکر دوت ا بغض د يهودو خامخامون به تر ډیر ساده خلکو نه په دشمنی کې دا کسان سره چې ایمان راوړل د يهودو لره يهود په دشمنی کې ډیر سختي ولذین وا کسان اشرکو چې مشرکان دي د مشرکانو د يهودو د مؤمنانو سره سخت د دشمنی ده ولا تجدن او خامخا مت اقربهم ډیر نږدې مودتن په دوستۍ کې للذین آکسان تا چې ایمان راوړل دي الذین آکسان قالو چې غي ویل دي ان نسوارا چې مونږ په مونږ یو پکلکا عیسایانو چې په کلکه یې سای نو سیم او هغه موحدینو نو چې د دین د محمد رسول الله راغې نو هغه بیا مؤمنان شو هغه بیا اکسو یا نصرت کوونکې د دین د الله یا په سچ نصران او دانا چې هر نصرانی هغه نصرانی ته مراد چې ایمان راوړل دي ځکه الله رستو وای چې کله دای راشي یقولون ربنا آمنا نو وای چې مونږ ایمان راوړل ایمان چې راوړل هغه نصرات مرادو نورم توجیهات شته په دې ځای کې بیا یا مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه دی اوس هغه خو د يهودو تابع دي اوس هغه د يهودو تابع دي عیسایانو یا تیاغه نسوارا مراد د چی مان راوړل دي ذالک دا به انهم پساو به ان منهم پساو د چی دینه قسیسینا طالبان د حق دي یا قسیسینا خطبه او علما دي ابن کثیر معنا کوي دوی منخه چې څه الله درکلو پاغي باندې دعا کې او د الله شکر ادا کې او درې منخه الرضا علی القضاء چې سراله پاغي باندې خوشاله دا درې واړه نخې پدای کې موجود وي جړلې ترا اعینم تفیز من الدم اوخ کې بيولې جړلې زکه ها کې پیجندلو بل نخه ربنا آمنا فاكتبنا اپ کې موجود وا او بل نخه چاغی رضا بالقضا و ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا دا درې واړه موجودو الله په احسان وکاو والذین تخویف آ کسان جو کو پر کړه نسبت دروغ کړه آیاتونو زمونږ ته دا کس یا ایو الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم دویم باب دې تر اخر د دې سورته پورې او دې کې بیا هغه مسائل را مات کړي او خلاصه ما مخ کې ویلې و اوس اول رد په تحریمات د غیر الله باندې یا ایو الذین آمنو او د ایمان هاوندانو محرم وي تاسو پاکی زدا سيزونه چالال کړی دی الله تعالی تاسو لرا د دې عقیده ګور د حلو نه ساتي ولې د ځان حلال او حرام ول کې دا په غم او په خادای کې ولا تا تدو تجاوز مکوي تاسو امام قرطبي معنا کوي لا تحربوا ما احل الله لكم ګوره د ځان د درو اسې قسمونه مخري چې سيزونه په ځان باندې حرام وي نني وی الله تعالی تاسو زکه بیان د ايمانو کوي نني وی الله تعالی تاسو لرا باللغو فی ایمانکم پا لغو خبرو په قسمونو تاسو کې لیکن نی وی الله تعالی تاسو لرا په هغه سبانه چې عقد عزم کړی تاسو د قسم پاره سره معنا یمین منعقده او ما مخکې تقسیم سوره بقره 225 کې کړو او ما وی چې دې ځای کې برازي په یو کم نوي کې د سوره مائده یمین منعقده چې پر روانه زمانہ باندې قسم اخري چې دا کار به کوم یا بنو کوم او بیا مات کنو کفاره ادا ده فکفارته پس کفاره د غیتوام عشرت مساکینا دو ډای ور کول دی لس مسکینانو تامن او ستماتو تو مناد درمیانه د اغه توام نه چې ور کوي خوري تاسو په خپل کورواله باندې یا کفړی دی اغیلا یا آزاد ول د رقبی دی مؤمنه وی او که کافر امام صاحب وای چې نه مؤمنه بوي امام شافعي صاحب زمون امام صاحب وای چې مؤمنه وی که کافر وی بیا او درمیانه کپڑے وی د خپل واس مطابق پس هر چا سوګ د چنه مونږ دی لاره پاغه باندې روجي دي درې راځي ذالک کفاره ایمانکم دارا کفاره د قسمونو استادو هر کله چې تاسو قسمونه خړلې وي او بیا به مات کړی وي پس حفاظت کوي د خپل قسمونو یا دا معنا چې پزول قسمونه مکوي یا دا چې په سمخ د غیر الله په نوم چې نظر وشو نو ځان ته بچ کا یا ایو الذین امنو او د ایمان خاوندانو انما الخمر بشکا اغه شراب والمیسر جواری والانصاب درگاونا والازلام تقسیم معلومول په شو باندې ګندګی دا د عمل د شیطان نه فجتنبوه ځان بچ کید دینه خامها چې تاسو کامیاب شئ بشکا یقینا خبره دا ده اراده کوي شیطان چې او غرزوي په مابین تاسو کې دشمنی او بغض لره په شرابو کې او په جواری کې او آیا صدکم من کې تاسو لره بن کې تاسو لره د یاداش د الله تعالی نو د منزنا او د کار د دیننا فهل انتم منتهون آیا تاسو چې من کېږي یعنی معنا من شي واتوی الله واتوی الرسول او تابعدارو کوي د الله او د پیغمبر تابعداریو کوي د الله او تابعداریو کوي د پیغمبر واحذروا ځان بچ کوي د دینار واونه پاین تولوا فعلموا پس کچره تاسو مخ وړو د خبر نه پوه شي چې بشکا په پیغمبر زمونږ باندې رسول دي سرګند سرګن مساله ده نور پینشته ګوره د اشیاء نه اجتناب وکړي زکا شراب پریدا جواری پریدا دا ټول شراب جواری دارنګ درگاونه دارنګ دا پالونه کاو قسمت معلومول دا ټول په زمانه د جاهلیت کې وو او اوس هم دا ټول شته شراب جواری او دا ټول دا غټ خلک غټ آیټ دا ټول کوي الله وی ګور رجسون دا ګندګی دا دویم من عمل شیطان دریم فجتنبوه سلورم لیس علی الذین جواب د سوال مقدر یاره شراب وی شراب مخکې چې چا شراب سکلی دی دا غبس کیږي لیسا داغه جواب نشته پا کسانو باندې چې مان راړ په توحید باندې عمل کړو نه کو او جنا هم څه قسمه ګنا فيما پا سکے تو ایمو چې مخ کیس کلیو مخ کیس کلیو دا شراب زامت تقو هر کله چې غیزان بچ کدو کو فراو د شرک نه او ایمان راړو الله وعمل الصالحات عمل وک په طریقه د پیغمبر ثم تقوا بیا ځان بچ کړو محرماتنا او ام و امنو همیشه په ایمان باندې پاتې شو ثم تقوا بیا ځان بچ کړو د وړو ګناونه او د شبهاتنا او نیکی وکړه نو الله تعالی مینا کوي د داسې مخلصینو سره آیات کې بیا بیا د ایمان تکرار دی معنی کې ما دفق کړ چا خیالو الله وی ښکار مکه وزکه په حالت د احرام کې ما ښکار حرام کړی دی نو چې حرام کړی مې دی نو زه ګورم چې څوک کوي تحریمات الله د دې قدر وکا چا په سرجان سو دې چې زیاته او کو پس د دینه در پانه د عذاب دردناک یا ایو الذین امنو او د ایمان خاوندانو موجنی تاسو ښکار لرا او په داسې حال کې چې تاسو په حالت د احرام کې او ان چا سو دې چې قتل کړي ښکار لرا تاسو نه جان بوج کړو قصدن پجزاو مسلمه پس بدلا مسلمه په مثل دا غدا چې وجلی وي د سارونه یا حکم په سلب کې پای باندې دوه خاوندان د انصاف تاسو نه عادیان په داسې حال کې چې قر چې قرباني شي رسیدونکې بالغ الکعبه بالغ الکعبه رسیدونکې کعبه تا او کفاره طعام مساکین یا کفاره دا چې طعام دې د مسکین او عدل ذالک یا برابر د دې طعام صياما روجي دي د د پارا چې اوسه کی دا بندا سزا د ګناه خپل ګورا یا الله وای داغه پشان ساروي به ورکه یا چې کمنن الله وای روجي با دا چې کم نه الله اکبر مسکین لا بروټي ورکه یا چې کم ده حرام کې د ښکار وک نو روجه بنی وی دا څنګه دی امام شافعی رحم الله وی د مثل بیان او چې د حمار وحشی په مقابله کې غواب ورکه کونتره دی وجلانو یو بزاب ورکه ځکه دا مشابهت ته دې سره دارنګ شطور مرغ دی وجه دا غځای نو دی کې او خبر کې ځکه هغه سره مشابهت ته او د هغه ځای اوسې دی وجه نو دلته به پیسکورې ورکه ځکه دی او به یو شانس کې دا مشابهت ته صحابهونه بعض نام دا سره نقل لري امام شافعی رحم امام سیبوی چې من النعیم بیان د ما قتل ده بیان د ما قتل او د نعام اطلاق چې کم ده په صحرايي زناور باندې کیږي ځکه مثل دوه قسمه ده یو مثل مانوي یو مثل سوري مثل مانوي قیمتي اشیاء کی قیمت ته معنوي او سوري هغه په وزني او مکیلی اشیاو کې راځي اوګه وغیرہ کې چې وزن کیږي پاوي نو بقره د حمار وحشي د پاره نه مثل مانوي دي او نه سوري وغیرہ او صحابهونه چې کم را نقل دي نو هغه دا چې په دغه زمانہ کې په اعتبار د قیمت تی معنی د د هغه قیمت په واغسته دغه قیمت په لګول شي دغه غوا او قیمت په ورکړي شي یا نو یا به د ښکار په ځای کې قیمت شي او یا چې د ښکار ځای ته کم نږدې ځای وي په هغه ځای کې به د اشیاء قیمت اولګول شي د اشیاء قیمت د سارو او هغه چې کم دی حرم ته بولېګل شي دا مطلب د ارسال بکړې شي او که دا نوا نو طعام مس طعام مساکین د دغه قیمت نیم دا د دغه قیمت غنم به واخلی او نیم نیم اوګه دا فقراو باندې تقسیم کی او یا دا چې عدل ذالک صیامن یا د هر نیم یا چې کم ده د هر نیم اوګي په مقابله کې بروجو نیوي د هر نیم وګي په مقابله کې روزه ده چې سوره وګي ا او وګي چې کې سوره نیم نیم خطل نو هغه په مقابله کې به روزه ونیوي نه یا چې کم نه د ساروی قیمت به هغه غوا و غیره به اخلي او ساروی من النامه او هغه قیمت به لګي آب ور کوي یا به داغه چې کم نه نو قیمت په فقراو کې تقسیمي یا داغه په قیمت باندې چې کم غنمو شو دا غي نیم نیم اوګي غنمو په مقابله کې با یو یو روزه نیوي عف الله عما سلف عف وکړه د الله تعالی تاسو ته د اسنا چې مخکې تیر شوی دی او څوک چې بیا راوګرځیدل فینتقم الله منه الله وتعالى بدل واخلي دغنا الله تعالی زور ور دې خاوند بدلې الله اکبر په صورت د اعاده امام شافعي سه وای صرف عذاب دی او اخروی عذاب صرف اخروی عذاب وای امام صاحب وای جرم بام ور کوي بیا هم ک بیا یو ک بیا هم دک جرم ور کوي او حلل لکم حلال کړی شوی دي تاسو لپاره صید البحر اخکار د دریاب او طعام داغه متان د پاره د پایدې تاسو د فار د قافله او حرام کړی شوی دي پتا سو باندې کعبه چې کم دروانوم نو کعبه چې دروانه کړه خو ځان به تبا کې چې کا تر سو پورې کعبه وینو دنیا مې چې کعبه دروانه کړه نو بس قیامت ته په ځان باندې قائم کو ضرب د الله معذب کی او شهر الحرام او هغه میاشتې د عزت او الحد یا قربانی او هغه پټو والا ساروي الله دا ګرځولې دي مانسو د دې قدر او احترام کوي دا د دې لپاره چې پوه شي تاسو چې بشک الله تعالی په دې پاسمانه چې اسمانونو کې واسمانه چې پس مکه کې او په دې چې بشک الله تعالی په رشي باندې په دې خبردار پوه شي چې بشک الله تعالی سه عذاب ولر او پوه شي په دې باندې چې الله تعالی بخون کې مهربان هم دی ما علی الرسول ما علی الرسول نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول سرګند مساله اور سوا سرګند اورسوا والله یعلم الله تعالی پویږي پاس باندې چې ظاهر وي تاسو په دې پاس باندې چې پټوي تاسو قل لا یستوی الخبیث وایا چې نه برابر خبیث نیازات نظرونه د غیر الله والطیب نظرونه د الله یا الخبیث مشرک نه برابر مشرک او موحد یا دا وایا چې نه برابر پلیت مال و طیب او مال پاک یا دا وای چې نه دی برابر الخبيث خلاف شرع کار و طیب موافق د شرع ولو اعجبک اگر کته خوندر کی تعالی را ډیر والے د پلیت او یریږي د الله تعالی نه خوندان د عقل خامه چې تاسو کامیاب شئ تعلیم ارشاد د دین ته یا ایو الذین امنو او د ایمان خوندانو تاسو مکوي تاسو ان اشیاء د ډیرو سيزونو بارکه که چاره سرګن کله شي تاسو نه پاره خپه به کی تاسو لاره و ان تسالو که چاره تاسو ته پوس کوي دا غینا په هغه وخت په بار دا غي کې په کوم وخت کې چې نازل ول شي قران نو ظاهر بکله شي تاسو ته عفو کړی دا الله تعالی دا غینا مخ کې چې محکم کړی اخا خو اوس په ذل سوالونه مکوي په ذل سوالونه مکوا او د قیمت سوالونه کوا قیمتي ځان نرامو جوړو چې 104 سوالات مو لیکل وی وایا پاګلا مؤمن نه کنه وایا والله غفور حلیم الله تعالی غفور دی حلیم صبرناک قد سالها قوم تاکي سره سوال کړو د دینه دا د دې په باره کې قوم یو قوم من قبلکم مخکستا سنا یو قوم مخکستا سنا بیا شیو په باندې کافرانو سوره شعراء کې براشي دارنګ سوره مائده 104 کې براشي یاره خوانچه غوخته وا او بیا انکار وغیرہ کو دارنګ سوره بقره کې تیر شیو 200 46 کې چې سوالونه کول او بیا چې کم نه داغې نه انکار کو نو تاسو دا سم کوي سنا چې بیا در باندې الله هغه او کیو بیا داغې نه انکار کوي تحریمات مخصوصه او باندې را دو ما جعل الله نه دې ګرځول الله تعالی من بهیرتن بهیرا هغه ساروي چې غوګ ولا پرې کړی دو غیر الله د پاره آزاد کړی وی ولا صاحب انا صاحب چې آزاد پرې خودي د پاره دو خپل خدایانو ولا وسیله او نه د ګرځول الله تعالی وسیله وسیله کما وسیله هغه اوخه چې لس بچی به راړن دا به دی حرام شو اوس بیا به نه دا کولا وزاده به پر خدا غسه ولا حامن او نه ګرځول د الله حام حام اوخه چې لس اوخه به بلار وکړي بیا به ذات پر خدا وای مونږ پلارانو پس روان یو هر کله چې ویل شي دا چې راشي هغه حکم تا چې را لګل دی الله تعالی او راشي طریقې د پیغمبر ته نو وای دی کافی د مونږ لره هغه چې مونږ دلو مونږه پاغه باندې پلاران خپل اگر کو پلاران د دای چې نه پویدل په سیاسي باندې او نه لار مونږه یا ایو الذین ترغیب د تبلیغ ته او د ایمان خوندانو لازم دی پتا سو باندې خپل ځانونه په بیان باندې بیان به خامخا کوي لا یزرکم من ضل اذا اهتدیتم zarar بدر نه کی تاسو لاره هغه څوک چې خطا شو د لارې نه اذا اهتدیتم کلا چې تاسو په هدایت باندې وای معنا بیان مو کو نو zarar بدر نه کی خاص الله تعالی ته واپس تاسو دا د ټولو خبر خبر بدر کی تاسو لاره پاس باندې چې تاسو عمل کوي یا ایها الذین آمنو شهادت بینکم ذکر د حلف او د قسم الله اکبر ګورئ زمانہ د جاهلیت کې الله اکبر دا د رسول اسلام کې د دروغ قسمونو او واقعیا دا سوا بودیل مسلمانو او عادی او حاتم دا دواړه نصرایان د تجارت لرتلو په دې واقعیا چې پوه شي نو بیا په دې صورت پوه شي لاره کې بودیل مړ کېدو نو سامان خپل عادی او حاتم نصرانیانو ته حواله کو او پیرس د جوړ کړ خپل سامان چې دا دا سامان د خوغه سامان کې پټ کې خود پاره کې د سرو زر یو جامو چې کله دای رالل ان هغه جام ته پټ کو نور سامان ورک نو چې هغه پیرسو کته هغه کو کاندولو هم هغه د سرنو هغه داوا وکړه دای قسمونه وغیرہ وکړه نو بس خبره خلاص شوه چې خبره خلاص شوه بیا رستو یو زرګر څخه هغه جام ښکارا شو نو دی بیا راپورټو کنه بیل اسلام ته زرګر باندې چې دا غوته خدا مال غادی او حاتم د نصرانیانو راکړه دی نبی علیہ السلام غیره طلب کړو نو هغه وی چې موږ دا جام د بودین په قیمت اغستو او ورثه منکرو نو هغه خپل علم قسم په خپل علم قسم وکړو نو هغه جام ته قسم چې مونږ رښتیا او چې دا دی دروغ وي په خپل علم هغه جام واپس شو مسلمانانو ته دې طریقې سره چې دا واقع ستاسو ځین کې اوس په آیات اساني بیا پکې سنشته یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو شهادت بینکم الله شهادت بینکم وصیت په مابین تاسو کې هر کله چې حاضر شي او تن تاسو ته منخه د مرګ حین الوصیت اسنانه په وخت د وصیت کې الاسنان دو تنبوي زوا عدلن خاوندان د انصاف ولا منکم استاسنا کش وصیت وغیرہ کوئی نو دو انصاف والا ته وکي او اخران من غیرکم یا نور وی دو تنا اغه ته وصیت وکي من غیرکم چې غیر وستا سنا لکه څنګه چې د دې دوو نصرانانو ته کړو کچره تاسو سفر کوي کچره یې تاسو چې سفر کوي پس مکه کې په ملک کې سفر کوي رواني او مسلمانان نینو خیر ده غیر تو وصیت وکا کچره تاسو چې سفر کوي پس مکه کې ورسه تاسو ته مصیبت د مرګ نو بیا خیر ده غیر تو وکا اوس ګوره تهبسونهما من بعد الصلاه الله د مونږ نه پس چې کم دی دایلره قسم ورکړی شو نو چې قسم ورکړی شو الله غي ته اشاره کوي چې بیا غي قسم کو چې دای دای چې کم داوا وکړه کنه نو دای قسمونه وکړه او رااله لو د مونږ نه پس ولا قسم ورکړه نو الله غي ته اشاره کوي او مون سره قسم دې سره تاکید راځي لکه څنګه چې اوقات سره تاکید راځي دارنګ مکانات سره تاکید راځي زمان سره راځي وغیرہ نو دا د موز نه پس دې لپاره چې دا قسم مضبوط شي لګ تا هم به سونه مای سارا وای بتا سو دې دوړ لرا مم بعد صلات پس د موز نه فیو قسمان نو گواہی بکای خو چې گوا دا فیو قسمان استغفر الله قسمونه بکې دا دواړه بالله فالله باندې چې کله گوایا نو نو دای به قسمونه کوي ان رتابتم کچره تاسو شک وي پشان دې دواړو کې لا نشتری بیان د قسم بيدای لا نشتری جنو غره کومګه په دې قسم خپل باندې سامانن دنیا سپیسه ولا ولو کان ذا قربا اگر کوي دا رشتہ دار ولا نکتمون پټو مونږه شهادت الله قسم د الله گواہی د الله ان اذا لمن الاسمین یقینا مونږه په دا وخت کې به یو د ګناګارانو نه دا سه قسم بولا ورکه لکه څنګه چې نبی علیہ السلام اغه لور کړو فإن عسرا اوس ګورا چې کله بیا زرګر څخه جام راووته او بیا خبر شو بیا دی راوتل نو بیا قسم ورساو او کو هغه ته اشاره کوي پس کچره خبر کړی شو علا خبر او کړی شو عسرا علما معلومه کړی شو علا انه ما چې دا دواړه غوان استحق مستحق شوی دی اسمند ګنا نو فاخران یقومان دو نور غواهان یقومان ودریګ ما مقام او په زاد دواړو باندې من الذین دعا کسان استحق علیهم چې دا دواړه گواهان قریب او نږدې به وي د مړی نه مړی ته به نږدې وي فیقسمان نو دای به قسمونه وکي دواړه په الله باندې چې یقینا گواہی زمونږه ډیر زیات لاحق ده د قبول تیا سره من شهادتهما د گواہی د نور دواړو نه و ما تدینا موږ زیاتې نه کړل لکه څنګه چې نبی علیہ السلام دا غرشت داران دوه غوان راوغتل هغه زرګر سا جام سرګن شو جی چې دا بوده دا چې کم دینو دا غور کړه دی حاتم وادي نصرانیان ور کړه دی وای قسمونه وکړو جام دی ته واپس شو دارنګ به بیا کوي دا معاملې اوسم جاری ده و ما تدینا مونږ زیات نه کړي بشکا په دا وخت شوبه مونږه د ظالمان نه ذالک ادنا ایاتو بشارت دا طریقه ډیره نږدې ده چې راتل وکړي دی په گواہی باندې وعلى وجهها په صحیح طریقې دا باندې او یا خافو الله والله یا با او یریږي دی ان تر دا چې واپس پکړې شي قسمونه بعد ایمان پس د قسمونو د دینه لکه څنګه چې دای قسم کړو بیا روس پر پسې دوه رساو د میتو کو نو کې دې شي دی بدینه او یریږي نو دا طریقه ډیره غوړه ده واتقوا الله یریګی د الله نه او پوه شی واتقوا الله یریګی د الله نه او منی احکام د الله تعالی الله تعالی هدایت نه کوي کوم فاسقانو نه فرمانو ته اوس دلیل نقلی اجماعی د ټولو انبیاونه چې الله بوي انبیا عالم الغیب ندي یوم یجمع الله رسول ټول انبیا رد اشراک فعل یو کړل یوم یجمع الله رسول فارز باندې چې جمع وکي الله تعالی انبیا ولرا فیقولون وای به الله تعالی ما زوجبتم سو قبولتیا کړی شو واستاسو پس د مرګ نه او بوای دی چې نو مونږ ته اس علم مونږ ته د وفات نه پس اس علم نو دای بوای نه نه بیا ته اعمال پیش کیږي پاګلا وای جدي دې دا مطلب دی یو مان غړت روایت راغستل کمزور روایت راغستل قران کې داغه د پاره تعویل کول دا چا طریقه دا چا طریقه و دا خو د يهودو طریقه وایا قال په معنا دی یقول سره دی او تعبیر په ماضی سره د تحقق او کو د پاره شوی دی اذ قال الله هر کلا چوبو الله تعالی عیسی زوی د مریم او ذکر یاد کنه مت زما چې کلم پتا باندې او ستا په مور او پلار باندې هر کلا چې مضبوط کلو ما تعالی را بروح القدس په جبرئیل امین سره په خپل امداد سره تو کلم الناس خبره وکوله ته خلکو سره په مهد په زنګو کې وکهلا او په ځواني کې یا وکهلا په بډاوالي کې و اذ علمتک الكتاب او هر کله چې خودل ما تا ته قران او حکمت او سنت او تورات او تورات او انجیل لرا و اذ تخلق من التوین او هر کله چې تا به جوړولا من التوین د خارنا کاه د تورې پشان ده اد مارغ به اذن په حکم زما پس پوک به تا پاره کې پښوا باغ مارغه په حکم زما سره او جوړو بتا شم کور لرا او اغا برګیوا لرا په حکم زما سره او ژوند کو بتا مړ لرا په حکم زما سره و اذ کففت بنی اسرائیل او اذ کففت ور کلا چې من کړو ما بنی اسرائیل لرا ان کستانه ار کلا چې راغله وی تا غیتا په واځه دلایل سره پس ویلو هغه سانو چې کو بر کړو د دینه چې نه دیدا ان ها ځان نه دیدا مگر جادو سرګند و اذ او حیت ور کلا چې وه کړو وه کړو مانسو زړه کې مې چولې وا حوارینو ته ان امنو به دا چې ایمان راوړې په ما باندې او په پیغمبرانو زما باندې ویل وغه چې ایمان راوړې د منګه او گواش ته الله چې منګه یو ایمان راوړونکي او هر کله چې ویل حوارینو یا عیسی او عیسی زوی د مریم آیا الی استطيع ربک غړې معنی دي دا کیاوه معنا کومه آیا کوي رب ستا کوي دا کاغی دا وی چې ستا رب طاقت لري نو بیا خو یې کافر کېدل خو کافر شوی خو نو ال یستطيع ربک اي يفعل ربک آیا کوي رب ستا ايو نزل دا چې راولېږي په مونږ باندې ما ايدته من السما یو خوان چا د سخان د برنا قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين او یا تعالی او یا عیسی علی السلام یریږي د الله نه زکه چې تاسو مؤمنان یې چې مؤمنان د الله نو یریږي په ذل سوالونه مکو یو قالو چې دا ټول نعمتونه می در باندې کړیو نو اذ قال الله هر کله چې وای الله تعالی پس د دې نعمتونو نه بعد چې دا وته ټول وای دې نه بعد وته وای اذ قال الله هر کله چې وای الله او عیسی زوی د مریم آیا تا ویلو دې خلکو ته چې جوړ کای مال را مور زمال را خود دعا خدایان ما سوا د الله تعالی نه دا تا ویلو دیتا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته توبیخ نه دی د خلکو ته توبیخ دی خو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د خلینه بیان راو کاږي چې دای چې کوم نه خو معذب شي لکه څنګه چې قران کې راځي ظلمو اودت سئلت دا ژوندۍ خخې شوی جنې نه به تاسو شي نو هغه نه تاسو دې د پاره کې چې چا خخ کړي د دل زور نه ور کوي الله اکبر اوس ګوره لاسو طریقو سره جواب دی عیسی علی السلام یو طریقه سبحانك او بو عیسی علی السلام پاکی د تعالی را ما یکون لنا دویما ما یکون لنا ندی مناسب زما د پاره ان اقول ما لیس لی دا چې وایم زما لیس لی چې نشته داغه د پاره چې نشته د زما د پاره ندی زما د پاره مناسب ندی زما د پاره مناسب وینا داغه سبحانك تپاکه دویم ما یکون لنا ندی مناسب زما د پاره دا چې وایم مزه خبره چې نه دا غزما د پاره مناسب دا څه خبره بل څنګه کوم یا الله زه خود بیان د توحید د پاره تلوم ان كنت قلته درېما خبره ان كنت کچره و مزه بل فرض قلت چې ما ویلې دلرا فقد علمت نو تعلم الله پای باندې تو عالم کنا الله تا ته پته رچ معنی دی ویلی تعلم ما سلورم جواب تعلم ما فی نفسی پوهه ته پاسبانه چې دی پسلو زما کې اوم جواب چې تا حکم کړل ما ته پاره باندې ان عبد الله دا چې بندګي کوي د الله چې رب زما او رب تاسو دی الله ما خو ته دا مسله کړې وا وکنت علیهم اتم جواب وکنت علیهم یا الله زوما پدای باندې شهیدن لدن کې گوا ما دم تو فیم تر سو پورې چې ما ز پدای کې یا الله تر سو چې زوم خو فلم ما توفیتنی دا نه هم جواب هر کله چې تا واغستم مالرا لاندې داونو دا غینا نهرونه همیشه به دی پای کې همیشه راضی به وی الله تعالی د دینا دای به خوشاله د الله نه یا الله مونږ ته نصیب کې دا غره کامیابی لویا اوس خلاصه د ټول صورت په اخر آیات کې خلاصه دا چې اختیارات د الله دی نو شرکیات فعلیه مکوا د زانا حرامول مکوا د زانا حلالول مکوا سوره مائده ممتاز وا په دې باندې چې سلور مسائل تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد دا ذکر کول دارنګي په نفي د علم غیب باندې اجماعي دلیل راړه د انبیاونه د انبیاو اجماع راړه چې علم غیب صرف د الله حق دی په دې صورت ممتازو دارنګ په دې باندې صورت ممتازو چې قیامت کې دا الله د عیسی علیه السلام هغه جواب را نقل کړی دی دارنګ د آدم علی صلاتو والسلام د دوو زامنو هغه واقعې بیان کړی دا پاره صورت ممتازو دارنګ ناقضین عهد دغه مثالونه ذکر کړی دي تاسو ته ما وې پاره صورت ممتازو دارنګ صورت ممتاز په تحریمات خاصه د باری ته اچ دی جوړ کړو محرمات خاصه ا بهیرا او صاحبا او وسیلا او حام دا په بیان باندې ممتاز وو دارنګ صورت مم...